فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم يبايعوا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين إبراهيم بن عوام البدري الحسيني القرشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره د دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړې راړې دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي آیا جهاد شر دی آیا جهاد ورانې او ویجاړی دی آیا جهاد بې هدفه جګړه ده آیا جهاد د شرق او غرب له لوري د تواغیدو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاذ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 شي سیک شي عیسایي یا یهودي شي یا سیکولر شي اوس نتیجه خو د دواړو یوه دی که نه دواړه کفر کېږي که نه اسلام کې د یو حکم نه انکار او ټول اسلام نه انکار یا اسلام کې د یوه کفر منل هم کفر دی او د ټول کفر منل هم کفر دی نتیجه خو یوه دی خو فرق ورکې یو بل لحاظ خو کوم لحاظ سره بیا ورکې فرق دی نو فرق په ظاهر کوم ورکې دی یو خو دا دی چې د فتوې لحاظ سره او فتوې کې کوم احتیاط او عدم احتیاط لحاظ سره ورکې فرق دی مثال په طور که چېرې یو مسلمان د کفر یو حکم ومنل یا د اسلام یو حکم نه مرتد شول اول احتیاط خو دې کښې دا کېږي چې عام مسلمان به هغه باندې د کفر حکم نه لګوي علما به ور باندې لګوي علماو کښې چې کوم ښه محققین علما وي مفتیان وي که نه حقیقي مفتي وي قاضي وي هغه به ور باندې حکم لګوي یو یو احتیاط خو ورکې دا دی بل احتیاط ورکې دا دی چې دا قاضي او مفتي به ښه صحیح کوشش کوي زموږ د حدیثو د فقې کتابونو کښې د کوم د ارتداد باب دی باب الرده یا باب الارتداد و که نه یا باب المرتد دې کښې دغه حکم بیان کړی دې کښې دا څومره احتیاط دی د همدې په باره کښې وجه مشکل واله دی دا مشکل ځکه ده چې سړی اصلا مسلمان دی دا سړی ټول عقاید یې برابر دي ټول احکام ورکې برابر دي یو حکم په باره کښې دا کیسه پېښه شوې ده نو دې کښې سوال پیدا کېږي چې آخر د نور اسلام نه بېوال نه مرتد کېږي تاسو ته مو ویل چې نتیجه د هغه مرتد او د دې مرتد دواړو یوار دواړه کفر کېږي خو داسې کس په باره کې یو عالم یو محدث یو فقیه هېڅ قسم احتیاط نه دی ذکر کړی چې دې په باره کې احتیاط وکړو دې باندې به عام سړی فتوا نه لګوي عالم به لګوي علماو کښې به هم بیا داسې جید عالم وي مفتي وي قاضي وي قاضي او مفتي به هم بیا ډېر زیات احتیاط کوي ډېر تحقیق به کوي هغه نه بعد ورباندې حکم لګوي وجه دا احسان ډېر دی دې باندې حکم لګول اسان ډېر دي حتی چې نور خلک خو پرېږده ته کوم سړی مرتد شوي یا خپل هم ځان مرتد ګڼي خپل هم ځان اسلام کښې نه حسابوي که نه دا دومره اسان دی دومره مشهور دی دا نو دې باره کښې هغه احتیاط نشته ښه دا کتابونو کښې ذکر ولې نه دی کړی اسان شی دی ذکر یې ولې وکړي کتاب کښې خدای ته هغه شي تفصیل بیانوي څه مشکل وي مشکل وي او بیا یې درته اسان کړي خو دا خبره یاد ساتو د جمله مترجع په توګه که تاسو صحیح طریقې سره غور وکړو نن سبا ټول مشکلات اسانو مسایلو کښې پیدا شوي دي د کوم اسانو وو د اساني وجې نه مخکېني علماو ذکر نه دي کړي نن یې موږ ته غټ مشکل جوړ کړی نو دا دې په باره کښې حکم ډېر زیات اسان دی دا خو لکه تاسو ته مې ویل چې هغو ذکر نه دی کړی د رد کتاب الرده کښې دا حکم اکثر ذکر نه دی کړی چې د کوم سړی لګیا شي کفري مذهب اختیار کړي که نه هغه ذکر ځکه نه د اسان غوندې حکم دی ته څوک دي ته کافر یې اوسه پر داسې کس څه چا ویلي دي چې دا خارجي شول که هر څومره بې احتیاطي د دي تکفیر کښې څوک وکړي دې ته چوک خارجي و هغه نه یي ده اوس موږ خپله اصل مسئلې ته رسو خو یو بله مسئله مخته راغله زه هغه ورته بیان کړو اوس تاسو خپله زر د ذهن کښې سوچ وکړو یو سړی یهودي شي دا خو کافر شول که نه هغه باره کښې خو همدا حکم دی که یو سړی سیکولر شول یعنې وطني او جمهوري شول برابرېږي او بیا به دغه پلان څوک عملي کوي او په دغه راز په دغه غونډه کې افغانستان ته هم بلنه نه ورکول شوې چې دې هدف څه شی دی د بحث لپاره مو شیخ صاحب ابو عمر او محترم نظام صاحب را بللي دواړو ښاغلو ته هرکلی وایي لومړی که تاسې را ته نظام صاحب دا ووایي چې دغه غونډه چې په مسکو کې جوړه شوې د دې غونډې هدف به څه شی وي په ټوله کې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته همداراز قدرمن شیخ صاحب ته او قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بهار صاحب د دغه درې اړخیزې غونډې هدف دوی واضح کړی نه وی لکه رسنیز کړی نه وی هم معلومه وه په موجوده وخت کښې چې د دوی هدف څه دی ټول ولسونو ته دا جوته شوې ده الحمدلله چې د اسلامي خلافت په ظهور په ټوله نړۍ کښې دا کفري او تاغوتي هېوادونو ته او ملتونو ته د خطر زنګ دی نو ځکه دغه راز کنفرانسونه او غونډې برابروي خو که په هر نوم یې برابروي هر چېرته یې برابروي نو په موجوده وخت کښې یوازینی هدف ترې نه دغه چې د اسلامي خلافت په وړاندې دوی خپل هغه مقاومت زیات کړي او خپلې چندې او دغه برابرې کړي بیا دلته ډېره واضحه دا ده چې د افغانستان د حکومت نه شتون یا نه بلل دغه غونډې ته د دا هدف نور هم روښانه کړ چې روسیه پاکستان او چین غواړي چې د امارت اسلامي نه بلکې امارت اسلامي دا د اسلامي خلافت په مقابل کې تقویه کړي او غښتلی کړي او دغه ډګر ته یې په ښکاره توګه را وباسي اوسه پورې خو پټې سره دې چې هغه هغه خبرې هم را روښانه شوې رسني شو د هغوی هغه ویډیوګانې هم اورېدونکو او لیدونکو لیدلي او تصویرونه به هم لیدلي چې د ملا نیک محمد دی که کوم یو دی د هغې په مشرۍ چې کوم وفد ډېر مخکې وروسته تللی د هغې تصویرونه دا د خواله رسنیو کښې شریکېږي او خلک یې ګوري خو اوس دا دې نه معلومه شوه چې د حکومت نه اشتراک په دغه غونډه کښې په ایران چین او روس غواړي چې په شریکه امارت تقویه کړي او د اسلامي خلافت په وړاندې مقابلې ته وهڅوي دوی په دې باندې پوه شوي دي چې موجوده حکومت چې دی دا د اسلامي خلافت مقابله نه شي کولی او په یوازې ځان یې امارت هم نه شي کولی نو دوی کوشش کوي چې خپل هغه حمایت د امارت نه اعلان کړي د امارت تر شا ودرېږي او امارت د اسلامي خلافت په مقابل کښې جنګ ته دغه جنګ دوامدار وساتي او دوی داسې فکر کوي چې د امارت په مټ به ګنې اسلامي خلافت مخه ونیسي مننه ځان صاحب شیخ صاحب لکه څنګه چې ځان صاحب په خبرو کښې یادونه وکړه او دا په رسنیو کښې دا خبره ډېره وشاربل شوه چې د افغانستان حکومت ته په دغه درې اړخیزه غونډه کښې وخت نه ورکول شوی نو کله چې افغانستان هم ونه بلل شي او دا فیصله هم د افغانستان د حالاتو په اړه کېږي او غواړي چې دلته لکه نظام صاحب چې وویل چې دې غونډې هدف دا چې اسلامي خلافت دلته مخه ونیسي په خراسان کښې نو د طالبان نه بل څوک هم کېدلی شي چې دوی د هغې په وسیله باندې خپل اهداف وپالي که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم مخکې د هر څه نه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د هغې نه وروسته یو دې خبره باندې رڼا اچول غواړو چې الله رب العالمین دا نړۍ دوو خیمو باندې بېلوي او تقسیموي چې یوه د اسلام خیمه چې په هغې کښې لاندې به منافقت نه او دویمه د کفر خیمه چې په هغې کښې به ایمان نه نو دا کوم کارونه چې روان دي د نړۍ په سطحه دا د دغه لپاره روان دي چې الله رب العالمین نړۍ تقسیموي دوو برخو ته او کافر او مسلمانان سره په مکمل ډول باندې جدا کوي او منافقین د کفارو په تله کې ورچي هغه خلک چې د خلکو په سترګو کې تر اوسه خاورې اچولې او د اسلام په نوم باندې خلک دوکه کول او تېرېستل او یا یې ځان ته جمهوریت ته اسلامي پیوند ور تړلی او یا یې یو داسې یو تنظیم ته چې د هغه د جمهوري حکومتونو غلامان وو هغوی ځان ته یو اسلامي نوم ورتپلی و نو دغه الله رب العالمین دغه خلک رسوا کوي او راښکاره کوي په دې طریقه باندې نو په دې وخت کې د روسیې او د چین او د ایران سره نور څوک د ایران او د پاکستان سره نور څوک نه شته دی چې هغه د خلافت په ضد استعمال کړي د افغانستان حکومت باندې هغوی اعتماد نه کوي هغه په دې وجه باندې چې په دې وخت کې روسیه د امریکې سره یو څه رقابت لري نو څه ناڅه هغه رقابت پالي د هغې په اساس باندې د امریکې په لاس را جوړ شوي حکومت ته دومره هغوی رشد نه ورکوي او نه ورته دونه د سړیتوب په سترګه باندې ګوري چې هغوی صاحب چې ستاسو خبرې په ځای چې یوازې طالبان د دې پلان عملي کولو لپاره یوازیني خلک دي د شرعي حسب د دې څنګه ده دوی خو ځان ته مسلمانان وایي غواړي وایي چې مونږ اسلامي نظام راولو دا څوارلس کاله چې دوی دې کښې ډېر فدایان او ډېرې قربانیانې ورکول شوې هغه ځوانان او قربانیان په همدې هدف ورکوي چې اسلامي نظام رامنځته شي اوس چې دوی دغه د روسانو سره کم تړونونه کوي او کومې غونډې روانې کړي دي کوم کومکونه اخلي دې شرعي حیثیت څه شی دی بهار صاحب خبره د شرعي حیثیت نه وتلې ده سیاسي حیثیت ته راغلې ده شرعي حیثیت خو به مونږ هغه وخت څېړلی چې خبره په شریعت کې پاتې وې دغه روسیه وه چې څوارلس کاله ورسره په افغانستان کې جنګ وشو جهاد ورسره وشو او قربانۍ پرې وشو یو نیم میلیون نه زیات شهیدان پکې وشو کم تعداد یې یو نیم میلیون دی او مسلمانان مهاجر شو او په هغې کې یتیمانان پیدا شو کونډې پیدا شولې همدغه روسیه ده چې نن د هغې سره طالبان هم د هغې سره غونډې کوي او د هغې سره تړونونه کوي او حکومت هم چغې وایي چې دا روسیه کومک کوي موږ سره دې وکړي سره د دې چې دې حکومت کې بیا یو تعداد هغه کفار ناست دي چې خلک یې د مجاهدینو په نامه باندې پېژني هغه مرتدین چې خلک یې د مجاهدینو په نامه باندې پېژني دوی په وازه خوله باندې روسیې ته لاسونه اوږده کړي دي او چغې وایي چې تاسې راشئ موږ سره کومک وکړئ او دوی په همدې ځانونه مجاهدین هم بولي چې موږ د روسانو سره جنګ کړی اوس یوه خبره هم نه کوي چې تاسې ولې د روسانو نه مرستې کومک ولې چې کمکونه غواړې دا واقعیت دی او حقیقت دی نو په شرعي لحاظ باندې که را شو قرآن کریم کې دا تسله واضحه ده چې ومن یتولهم منکم فانه منهم چا چې د کفارو سره دوستانه وکړله دا د هغې د جملې نه دی چا چې د کفارو سره تړون وکړه دا د هغې د جملې نه دی یو معاهده ده هغه د خلیفة المسلمین په اختیار کې ده هغه بل څوک نه شي کولی بل هغه شرطونه لري، هغه شرطونه او عملي شرطونه د هغې لپاره ټاکل شوي دي، د هغه شرطونو مطابق معاهده يي د مسلمانانو د خوا نه د کفارو سره. په هغې کښې يو اهم شرط دا دی چې مطالبه به د خپل ضعف د وجې نه کافر کوي د سولې، و ان جنحو للسلم فاجنح لها، که چېرته صلح، جوړه، معاهده کافر غواړي او د خپل ضعف د وجې نه يې غواړي نو بيا ورسره ته صلح کولی شې. مسلمان ورسره په هغه وخت کې صلح کولی شي او د مسلمانانو امیر خلیفة المسلمین بیا د دې اختیار لري هر څوک دا نه شي کولی نو دا چې کوم تړونونه معاهدات او ناستې ولاړې او دفترونه په قطر کې دفتر خلاصېږي او په ایران کې دفتر خلاصېږي او رسمي استازي یې اخلي او قبله یي او روسیې ته رسمي سفرونه شروع کېږي نو دا کوم شرعي حیثیت نه لري او دا مطلق کفر دی ارتداد دی د الله د دین نه وتل دی او خروج دی او د الله رب العالمین د دین سره دښمنۍ ته تیارېدل دي شیخ صاحب تر اوسه پورې دا کله چې د امریکې په خلاف کوم جنګونه روان وو طالبان دا هلې ځلې ډېرې نه کولې چې د چین سره د ارتباط ټینګ کړي د روسیې سره د ارتباط ټینګ کړي چې هغه اصلي کافرو په افغانستان یې هم نه کړی. اوس چې خلافت په راتلان کې اعلان شوی، د دوی دا هلې ځلې ډېرې شوي دي. د هر کفر سره دوی تړونونه کوي او غونډې جوړې کړي او منډې تړې او هلې ځلې شروع کړې. د دې علت په څه کښې دی؟ یو خو دا ده چې په هغه وخت کښې مخلص مجاهدین هغه په جهاد باندې اخته وو، که د دوی دا فساد داسې را ښکاره شوی وای او د دوی دا غلامي او دا جګړه یې داسې سیاسي رنګ اخیستی وای په هماغه وخت کښې نو بیا هغه مخلص مجاهدین هم ناهیلي کېدل. په هغه وخت کښې د جهاد سلسله به مخ مقابلې ته به درېدلو او زیانمنه شوې به وې نو په دې خاطر باندې الله رب العالمین یو څه پرده په دوی باندې اچولې وه په هغه وخت سره او نو د دغه وجې نه د همدغه د چین په پیسو باندې دوی جنګېدل او د برطانیې په پیسو جنګېدل او د روسیې په کومکونو جنګېدل خو د پاکستان په لاس باندې وسولېدل اوس چونکې مسله ورته نړیواله شوله او عالمي شوله د ملي سطحې نه خبره را ووتله د خلافت اسلامي جګړه دا نړیواله ده نو چې خبره ورته نړیواله شو نو دی هسې هم نړیوالې شولې اوس یوازې د پاکستان په وساطت باندې یا د پاکستان په دلالۍ باندې دا جګړه دی نه شي سمبالولی نو د دې وجې نه دا د پاکستان دلالي دا دا یې اوس لږه سسته کړله او د نړۍ د عامو غټو کفارو سره مستقیما اړیکې دی قایمې کړلې او ټینګې کړلې مننه شیخ صاحب الزام صاحب دغه کفار په مقابل کښې چې افغانانو یو نیم میلیون شهیدان کونډې یتیمان او معیوبین وسو اوس چې د طالبان د خلکو سره بیا ارتباط ټینګوي، دا خلکو نفوذ دلته په افغانستان کې بیا د دغه ولس لپاره څومره ګټور تمامېدای شي؟ یعنې د روسانو دغه نفوذ په افغانستان کې بیا نو که ګټور وای بهار صاحب هماغه وخت یې روسانو چې دلته مستقیما تېری کړی او هغه امکانات او تجهیزات یې په کار اچولي وي او هغه عمراني کارونه یې هم کول ورسره پخې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې کار یې کوو نو هغه وخت کښې بیا دغه اولس یې په مقابل کښې ولې را پاڅېده او مقابله یې کوله خو هلته یو تصور موجود و د ازادۍ او د جهاد تصور و په همدې دا تصور هم د یو په یو بنیاد را منځته کېږي یعنې چې په دغه ولس او دا دا قومونه ملتونه په دې باندې پوهېږي چې د روس په شتون کښې چې دی نه د دوی مادي ګټې خوندي دي نه معنوي ګټې خوندي دي او نه د دوی هغه اسلامي مقدسات او شاعر او معیارونه چې دي هغه پالل کېږي نو په ټوله کې د روسانو مداخله که هغه مستقیم شکل باندې وي او که د امارت په مټې دا نه د دغې خاورې په ګټه ده نه د دغه ولسونو او ملتونو په ګټه ده ځکه چې روسان چې دي دلته خپل اهداف پالي هغه ستا د غمه مړه نه دي چې دلته د افغانانو یا د نورو مسلمانانو په کیسه کې یا د هغوی هغوی نه ګنې یو ګواښ منع کوي او یو څه مشکل چې دی د هغه یې هواروي یا څه نور پرمختیایي کارونه ورته کوي یوازې وجه همدا ده چې هغوی ځان ساتي هغوی اوس د اسلامي خلافت نه دومره په یېره کښې دي چې په څو میلونه واټن لري هغوی دغه یېره احساسوي لله الحمد نو اوس کوشش کوي چې دلته امارت د اسلامي خلافت مخې ته ډال کړي او ځان هغه خپلې ګټې خوندي کړي هغه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره دا کار کوي او کوشش یې هم دا ده چې دغه جګړه هم دلته توده وساتي هغوی ته دغه جنګ سرایت ونه کړي نو چې دا جنګ دلته تود ساتل کېږي نو په خپله په جګړه کښې چې دی همدغه خلک، همدغه ولسونه، همدغه ملتونه او همدغه خاوره، همدغه اراضي چې ده دغه به استعمالېږي او زیان یې همدوی ته متوجه دی. طالبان به دغه خلکو ته څه جواب ولري دې ولسونو ته چې هغه خلکو چې یو نیم میلیون افغانان یې شهیدان کړه مستقیما یې په افغانستان تېری وکړ او معیوبین او کونډې رنډې وشو بیا دوی ځي د هغې سره بېرته دوستۍ او تړونونه کوي د هغې سره د هغوی نه بیا مرستې طلب کوي دې خلکو ته به دا دوی څه جواب ولري دې خلکو ته خو جواب نه لري ځکه نو دا د دوی اړیکې پټې ساتل کېږي دا اوس موجوده وخت کښې په رسنیو کښې به تاسې اورئ چې ولا ناتایید شوي خبرونه وایي چې د طالبانو استازي هم په دې غونډه کښې کنفرانس کښې برخه لري او بیا د د موجوده ما مخکې خبره وکړه چې د موجوده حکومت نه دعوت کول هلته دا په خپله دې څرګند ثبوت د دلیل دی چې که حکومت هم هلته موجود وي او د امارت استازي هم موجود وي نو د حکومت د استازو په شتون کښې د امارت سره هغوی هغه شان سپینې خبرې نه شي کولی چې مونږ تاسو ته دومره کومک در کوو او دغه شان په هسې طریقه به جنګ کوئ او دغه تګلاره به خپلوئ نو په دې خاطر دوی دا خبره پټه ساتلې بله په رسنیو کښې دغه خبره کېږي او دا روسان هم وایي چې زمونږ دوی سره هغه خبرې اوس پټه کړې ده چې زمونږ کوشش کوو چې امارات دغه ته سولې کښې نو دغه سره هغوی سره زمونږ څه شریکې ګټې دي چې ګټې نه ښکاره کوي خو ګټې خو همدغه ګټې دي نو اسلامي خلافت په وړاندې چې کوم د دوی کوم موقف دی نو هغه سره شریک دی او په ټوله کښې مسله دا ده چې دا دوی دا خبرې پټوي خو د اوس هغه الجزیرې تلویزیون چې دی د الجزیرې په ادرس باندې هغه ویډیو هم خپره شوې ده او د دوی هغه تصویرونه انځورونه خپاره شوي دي سره د غټو پګړیو او سره د غټو ږیرو د برېتورو سرو روسانو منځ کښې ولاړ هغه ښکاره څرګند ثبوتونه دي د دوی ولس ته هېڅ جواب نه لري ځکه دغه اړیکې پټوي دوی په دې پوهېږي چې ولس چې دی متدین ولس دی مسلمان ولسونه دي ملتونه دي دا د کفارو سره حساسیت لري دلته د امریکې په وړاندې د یرغل په وړاندې د روس د تېر یرغل په وړاندې چې دغه ولسونه په دومره قوت سره راپاڅېدل دغه یو احساس او یو جذبه ور سره ده که زمونږ په دې اړیکو باندې ولسونه پوه شي نو ښکاره دا ولسونه زمونږ په مقابل کښې راوچتېږي نو دوی دغه اړیکې پټې ساتي د هغه خپلو بادارانو ته هم وایي چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه اړیکې دله رسوا نه شي چې تاسو ګینې امارت سره همکاري لرئ او امارت حمایه کوئ او د امارت تر شا پوره ولاړ یاستئ نو دغه اړیکې دوی پټې ساتي خو د دوی هغه اړیکې خو پټې نه پاتې کېږي هر څه رسنیز شول خلکو ته ښکاره شول او د دوی دغه کفر او ارتداد لکه مخکې شیخ صاحب وویل د دوی د دوی په کفر او ارتداد کښې اوس هېڅ شک نه دی پاتې بس هغه خېمې سره جلا شوي دي دوی د کفر خېمې ته لاړل او هغه مجاهدین چې کوم یو پکې نیم پکې پاتې دی هغه د احساس او فکر او اخلاص والا هغه هم نو د دې نه وروسته هم که نه را ځي هغه به د دوی بیا نور ځانګړي کوم مادي اهداف به لري ځکه اوس موږ ته روښانه شول واضح شول دلته په موجوده وختونو کښې دې ولسونو ته هم دا ولسونه باید په دې باندې فکر وکړي چې اوس مسله خو بېخي روښانه شوه بېخي ښکاره شوه که د پاکستان سره د امارت په اړیکو او روابطو باندې هم دا فکر کوو چې ولا پاکستان یو نامنهاده مسلمان هېواد دی دا د تېر د د تېر انقلاب د روسان د انقلاب په وخت کښې دا د تېر جهادي مشران او مقاومت هغه سرلاري ملته اوسېدل او مجاهدینو او مهاجرینو هلته هجرت کړی نو دا خلک هم هماغه تګلاره تعقیبوي اوس نو روسانو سره دوی دا داسې څه ډول توجیه کوي د روسانو سره ناستې ولاړې، د روسانو سره کنفرانسونه، د روسانو سره معاهدات او موالات داسې ډول توجیه کوي. مننه اعظام صاحب. شیخ صاحب د طالبانو دا دومره هلې ځلې دا دوی په مستقل ډول دا دومره هلې ځلې کوي او بعضې عمل چې بېخي شرموونکي دي، دوی د حیثیت خو هر څه د خاورو لاندې کړل. د دې تر شا نور هم څوک شته چې دوی دا تشویقوي چې د چین او د مسکو او د نورو ملکونو سره دوی ارتباطات ټېنګ کړي، که نه دوی په خپل سر باندې په مستقل او ازاد ډول باندې دغه ارتباطات قایمول غواړي. بهار صاحب دا خبره ډېره واضحه ده چې پاکستان او روس او چین او دغه برتانیا دا یو په نړۍ کې دا یو قوت او مستقل اتحادیه ځان ګڼي اګر چې اتحاد یې پټ دی او امریکا به د دې یو مراقب هېواد دی چې د هغې سره متحده ایالات او نور متحدین شته دی پاکستان بیا د دغه اتحاد یو دلال دولت دی، یو دلال حکومت دی او طالبان بیا د پاکستان دلالان دي، د پاکستان ګټې خوندي کوي په سیمه کې. نو کوم ستراتیژي چې جوړېږي د طالبانو دپاره او کوم اهداف چې ورکول کېږي طالبانو ته، نو دا د پاکستان د خوا نه ورکول کېږي. دا ټول څه په شرمونو چې وشرمول، دا پاکستان وشرمول. او څه دغه رازونه چې ورله راښکاره کړل او امت ته ولسونو ته یې رسوا کړل نو دا رسوایي ټوله د پاکستان د آیسای د خوا نه ده چې هغې دې ته دا شرم یې ورواړو او لا یې شرموي او وخت په وخت باندې په دغه شرم کښې ترقي شیخ صاحب اوسنیو وختونو کښې د طالبانو لخوا نه امریکې ته هم د سولې وړاندیز شوی چې امریکې سره دوی غواړي چې سوله سره وکړي په بینټ کښې دا خبره راډیوګانو او رسنیو خوا نه هم دا خبره واضح شوې وه دوی دا په کوم شرعي دلیل باندې د امریکا سره دوی سوله کول غواړي او د چا په ضد باندې سوله کوي یا تړون کوي که دوی دغه سوله ده دا موالات ده دوی سره کوم شرعي حیثیت لري دغه دوی دغه عمل د امریکې سره د سولې خبرې خو ډېر د پخوا نه روانې شوې دي چې کله په قطر کې دې دفتر جوړ کړ نو د مخکې نه دا کیسه روانه کړې ده او اصل کې دا موضوع داسې وه چې دغه حکومتیار دی که حکمتیار دی دا پاکستان د دې لپاره ساتلی و چې که چېرته زمونږ نظامي قوت په افغانستان کې کامیاب شي یعنې طالبان نو بیا به حکمتیار ورشي طالبانو سره به په سیاسي نفوذ کې شامل شي او که چېرته طالبان ناکامېدل او حکومت د کامیابۍ په حال کې و نو د امریکا دغه نظامي قوت کامیاب شو افغانستان کې اداره رامنځته شو حکومت جوړ شو نو بیا به حکمتیار دې حکومت ته ولېږو نو په حکومت کې به سیاسي نفوذ د پاکستان جوړ شي اګر چې دې ټرمپ سره وبښئ دلته دا ستاسو د خبرې په تایید دا حکومتیار د دې نه مخکې هم دلته کوم د حزب تنظیم چې وو هغې سیاسي هلې ځلې شروع کړې په دې په دې حکومت کې په افغانستان په نظام کې پراخه نفوذ لري چوکۍ لري وزارتونه لري همداراز ریاستونه لري هغه هم د دې حکمتیار د اوس موجوده چې کوم د ګوند دی یا دا نیم شوی چې چې اوس چې کوم راننوتی د دې نه مخکې هم د دوی دا فعالیت موجود و او د دوی راتګ خو ستاسې خبره لا تقویه شوه هغې لپاره دغه ګوند دوه تقسیمه و یو سیاسي ګوند و یو جنګي ګوند و که نو دغه کوم سیاسي ګوند چې د دی و دا یې له مخکې نه را داخل کړی و او دغه دې دپاره ساتلی و چې که طالبان حرکت چېرته پاکستان کامیاب کړي په افغانستان کښې او د افغانستان حکومت د ناکامۍ په طرف شي، نو بیا به حکمتیار هم دې ته راشي او که چېرته د طالبانو حرکت په ناکامۍ شي، نو هغه به بیا سیاسي نظام ته راشي، د حکومت سره به یوځای شي، نو د پاکستان نفوذ به زیات شي، اګر چې دې ته یې بیا ضرورت هم دونه په دې اخره کې ځکه نه و، چې د افغانستان پارلمان یې ټول اخیستی و، د پاکستان آی ایس آی په دې کې چې کوم خلک وو، داسې خلک په کې شته دی چې دا اوس د ناروغۍ په بهانه باندې ځي چې یاره ډېر سخت ناروغه دی او ځي په حیات اباد کښې کمپلېکس کښې یا په بل ځای کښې هلته یو اتاق نیسي او هلته د یو دفتر په حیث باندې یو وارډ کښې د یو مریض مریضانو د یو اتاق نه استفاده کوي هلته ورته بیا د ایس آی لیډران او جنرالان او کمانډران را ځي هغوی سره هغه خپل سیاسي رازونه شریکوي او بیا د هغه ځای نه بېرته را ځي نو د دوی اوس دې ته ضرورت هم نو لیکن دلته سیاسي نفوذ ډېر کړی دی لیکن حکمتیار هم د همدې لپاره ساتلی و او طالبان چې دي نو دا د هغوی د لاساله ده کله چې دوی په دې باندې مطمئن شو یو څه نا څه چې یاره په افغانستان کې کېدای شي چې حکومت پرمختګ وکړي او د طالبانو باندې یو مونږ هم بدنامېږو د دې نه وروسته خبره بېخي نړۍ ته ښکاره شوه چې د طالبانو تر شا د پاکستان ایسای ولاړه ده نو یو پرې مونږ هم بدنامېږو نور کېدای شي ملل متحد مونږ ته ګوته وڅنډي او هسې هم څنډله چې تاسې د طالبانو حمایت کوئ او دنه ښکاره شه نو په دغه وجه باندې دی په دې اخره کې بیا د دې کوشش وکړي چې د طالبان راولي او د افغانستان د حکومت سره شامل کړي په همدغه سیاسي دغه کې چوکۍ وکړي نو دې باندې کار شروع کړی او د خلافت د اعلان نه مخکې کله چې خلافت اعلان شه نو دې وخت کې پاکستان بیا یو ټکان یې وخوړه چې اوس د افغانستان حکومت سره خو به مونږ دا یو ځای کړې وه سیاسي نفوذ په خاطر باندې خو دلته چې خلافت پیدا شو نو دې سره جنګول په کار دي د دې خلکو نو بېرته هغه د صلح خبره له لږه راسسته کړه لږ یې راښکل لیکن بیا هم پاکستان باندې فشارونه ډېر شو نو په دې وخت کې اوس پاکستان غواړي چې که افغانستان کې د طالبانو سره دی مستقیما حمایت نه شي کولی چې د روس په واسطه او د چین په واسطه او د نورو ملکونو په واسطه باندې هغوی ورسره چې کوم پخوا بالواسطه پاکستان یې دلالي کوله او امارت د همدغه روس او د برطانیې او د چین په واسطه باندې دلته د امریکا سره جنګ کوو لیکن اوس پاکستان غواړي چې د دې دلالۍ نه ځان وباسي ځکه نور پرې بدنامېږي او مستقیما د روسیې سره او د چین سره او د ایران سره او د دې ملکونو سره ورله رابطه قایمه کړي او د هغوی په واسطه باندې چې مستقیما د هغې په لاس باندې دې ته کومک رسېږي او راځي نو دغه یو لوبه ده او داسې یو څه روان کړي دي چې هر یو پکې هغه د خپل هغه د حیا او د شرم او د غیرت هغه هر څه پرې وغورځول لکه د روسیې نږدېوالی د هغه پاکستان سره چې روسیې یې په افغانستان کې د روسیې په والو کې ډېره ونډه لرله، مهاجرو ته یې ځای ورکړ او بیا یې د نړۍ کومکونه اول پاکستان ته راتله او بیا د پاکستان نه پرې د افغانستان کې روسیه ووهل شوله، نو روسیه چې دا برداشت کوي نو دا په یو فکر باندې برداشت کوي، دلته غټ خطر مخې ته لري په دې بل طرف کې د خلافت د خوا نه، نو د دې وجې نه برداشت کوي، دا داسې فکر کوي چې دغه پخوا د امریکې دلالو ما سره د امریکې جنګ یې وپاله، نو نن زه د ده نه د یو دلال په حیث باندې کار اخیستلی شم، دا دلال زه دلال ساتم د ځان دپاره او د خلافت په ضد یې جنګوم، پاکستان حکومت او بیا د پاکستان دلال امارت. نو دغه یو قسم لوبه روانه ده بیا د طالبانو د روسیې سره ناسته دا بله د شرم خبره ده د افغانستان د حکومت هغه خلک چې کوم خلقیان او پرچمیان دي هغوی خو خوشحاله دي او د روسیې تعلقات ته خوشحالېږي خو چې کوم دلته د مجاهدینو په نامه دي او دوی چغې وایي چې یاره اوس مونږ روسیه دې مستقیما موږ سره کومک وکړي طالبانو سره دې نه کوي د خلافت په ضد باندې نو دا د دې لپاره د شرم خبره ده نو دغه یو ګډ شرم دی او په شا یې اخیستی دی نو الله پاک دې نور هم دی رسوا کړي او راښکاره دي کړي انشاءالله راښکاره کېږي او رسوا کېږي نظام صاحب دغه کومې هلې ځلې چې روانې دي په مسکو کښې او نړۍ په سطحه باندې د چین مسکو او د پاکستان او ورسره د ایران او په ټوله کې عمومي لکه شیخ صاحب چې وویل د امریکا د مراقب ملک په حیث باندې دوی څارنه کوي دوی ولې دومره پرې پرېشانه دي ولې د افغانستان له غمه دوی مړه دي دوی غواړي چې افغانستان وژغوري که نه ځان غم ورسره دی دا خبره خو مخکې واضحه شوه دا بهار صاحب چې دوی د ځان د خپلې ګټې ورسره مطرح دي اوس په دغه چې دی ایران ځي سوریه کې جنګېږي همداراز روسیه ځي سوریه کې د اسلامي خلافت په مقابل کې هلته فوجونه هم لېږي اسلحې هم لېږي او بمبارونه هم کوي او دلته په افغانستان کې هم دلته د اسلامي خلافت د نفوذ د مخنیوي لپاره نو دلته په دومره لوړه کچه باندې لګیا دی کنفرانسونه برابروي او د سیمې هېوادونه ځان سره په دې مسله کښې را شریکوي نو دوی ته د افغانستان ګټې مطرح نه دي په دې باندې مخکې مونږ خبره وکړه دلته یوازې خپلې ګټې مطرح دي او د خپل د ځان ژغورنې خبره ورسره ده او دوی دا مستشرقین په دې باندې پوه شوي دي دوی ګوره د افغانستان تاریخ مطالعه کړی شیخ صاحب ناسته دوی زمونږ په دغه ټولو دغه شرعي نصوص چې دي دغه ټولو دوی دقیقه مطالعه لري د دوی نه هغه وړاندوینې دوی ته معلومې دي دوی په دې باندې پوهېږي چې د اسلامي خلافت هغه ځواک دی چې د دې مخنیوی چې دی ناممکن دی او په هېڅ طریقه دا دا هغه هغه خېمه ده چې دې ته په لښکرو لښکرو او په ډلو ډلو خلک او دا مسلمانان ورننوځي او دوی دغه زمینه سازي همدغه دغه کفارو کړې ده چې دا اسلامي امتونه ملتونه یې دومره دومره دردولي او ژړولي دي او دومره یې کړولي دي او دومره استعمال کړي دي او دا د جهاد په نامه او د مجاهد په نامه باندې جهاد او مجاهد یې بدنام کړه دا ولسونه یې در په در کړه نو اوس ولسونو په خپله د امریکې او پاکستان او د روس او دغه سیاسي لوبې د دې لامل شوي چې ولسونه یې را ویښ کړل، په دې حق او باطل یې وپېژندل، ولله الحمد اوس په دې باندې دوی په ټول پوه شوي دي، اوس په دې کنفرانس کښې یو خبره دا هم کېده چې دوی په افغانستان کښې په ټوله کښې په خراسان کښې د اسلامي خلافت د پراختیا د نفوذ خبره کوي، نو په لږ وخت کښې په یو کال یو نیم کال دوه کالو کښې دومره نفوذ او پراختیا دا نو هغه په سیاسي لحاظ بېخي حیرانوونکې ده دا نو یوازې د اسلامي خلافت حقانیت دی لله الحمد چې ورځ تر بلې نفوذ هم کوي او پراخېږي هم فکري نفوذ هم روان دی او جغرافیوي نفوذ هم لله الحمد روان دی نو دوی نه ښکاره خبره ده چې د اسلامي خلافت نه په یېره کښې دي په منځنۍ اسیا کښې د اسلامي خلافت په خراسان کښې د اسلامي خلافت ظهور او بیا په دومره لنډ وخت کښې دومره نفوذ او دومره دومره فکري مساحت لله الحمد چې محبوبیت ډېر دا دا حیرانوونکې خبره ده نو دا د اسلامي خلافت د ظهور نه او د اسلامي خلافت د پراخ نفوذ نه په یاره کې دي دوی نه د افغانستان دغه مړه دي او نه نه ورسره د افغانستان ګټې مطرح دي امریکا په خپلې ګټې مطرح دي هغه امریکا کې واشنګټن کې د یېرې نه لړزېږي او دوی په کریملین کې د یېرې نه لړزېږي د اسلامي خلافت په مقابل کې نور خلک لګېدي په دې باندې پوهېږي چې دا خلک خامخا راتلونکي دي دا دا به خامخا د کریملین تر ماڼۍ را رسېږي او د سپینې ماڼۍ تر درشله به را رسېږي خو مخکې مخکې نه دغه مرتدین چې دي که د حکومتونو په نامه دي د طاغوتي حکومتونو په حکومتونه دي په سیمه کښې او یا دا د موجوده د د اسلام په نامه چې کوم مرتد تنظیمونه دي دغه به مخې ته راشنه کوي خو دا دا د اسلامي خلافت په مقابل کښې چې تاوان نه کړي دا به بلکه برعکس ګټه کوي لله الحمد او یو خبره به دلته دا شریکه کړم چې ولسونه دې په دې باندې پوه شي ولله الحمد حق او باطل یې وپېژنده د دې نه وروسته به امارت او حکومت دا کوشش کوي چې دا خپلې اړیکي او دا یو بل نوم ورکړي او په څه قسمه مقدمو کښې را ونغاړي او پټې کړي او یو بل نوم یو بل رنګ ورکړي خو دوی اوس په دې باندې پوه شوي لله الحمد چې امارت څوک دی دا موجوده حکومتونه څه اهداف لري امریکا څه هدفونه لري ایران پاکستان ټول اهداف ورته روښانه شول اسلامي خلافت موقف او هدف څه شی دی مننه نظام صاحب شیخ صاحب که د وروستۍ پوښتنې په ډول دغه پوښتنه تاسې نه وکړو چې تاسو په بحث کښې مولوي نظام صاحب تاسو وویل عمومي همدغه هدف معلوم شو د دې نه چې د کومې هلې ځلې چې نړۍ په سطحه باندې روانې دي کاره ډله ټپه ده کار تنظیم دی هغوی د اسلامي خلافت مقابل کښې دغه ټولې هلې ځلې روانې کړې دي او ټول دا احزاب روزې شوي اسلامي خلافت مقابل کښې د دوی دغه هلې ځله په اسلامي خلافت مقابل کښې څومره ګټوري او دغه به کومه نتیجه ورکړي که نه لکه تاریخ ته سړی وګوري پخوانی تاریخ نه دوی دغه هلې ځلې به څومره کامیاب وي ډېره په ځای پوښتنه وه موږ سره الله رب العالمین درې وعدې کړي دي یوه وعده د الله رب العالمین دا ده چې اوله کښې به نبوت وي د نبي علیه السلام د ژونده پورې محدود دی او د نبي علیه السلام په وفات باندې به د نبوت دور ختمېږي بیا د خلافتونو دور دی د دې امت دپاره بیا خلافت ختمېږي، په منځ کې د ظالمو حکومتونو، جمهوریتونو او د دې دور دی او په اخره کې به بیا اسلامي خلافت قایمېږي او دا به بیا تر هغه وخته پورې ژوندی وي چې تر څو مهدي او عیسی علیه صلات وسلام سره ملتې وکړي. نو د الله رب العالمین د وعدې مطابق خلافت قایم شوی دی، انشاءالله دا به قایم وي، دایم به وي او ټوله نړۍ به جمع کېږي، لکه څنګه چې نبوت نه دی ختم کړی او څنګه چې هغه وخت خلافت نه دی ختم کړی. نو دا خلافت نه شي ختمولی دویمه وعده موږ سره د الله رب العالمین دا دی چې امت به ژوندی ساتي او نه به یې وژني او دا د نبي علیه صلات وسلام په ژبه موږ سره دا وعده شوې ده لا تزال طائفة من امتي قائمین علی الحق دا امت به خامخا داسې ویښه ډله لري چا به په حق باندې کلکه ولاړی د ټولې دنیا کافر که راجمع شي لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم چې ټوله دنیا د دې په مخالف کښې او مقابل کښې ودرېږي دې ته به ضرر ورنه کړي او نه به دا ختمه کړي نو دویمه وعده موږ سره دغه ده د رب العالمین د طرف نه او دغه وعده موږ سره په دې باندې پوره شو چې الله خلافت منځ ته راوست او امت یې بېرته را جوړ کړه هغه امت چې پېنځه نوي کاله د کفارو خور ور کړی و، په ډلو باندې وېشلی و، په تنظیمونو وېشلی و، په حکومتونو او مختلفو جغرافیایي پولو باندې او بریدونو باندې سره بېل کړی و، هغه امت الحمدلله نن بېرته را قایم شه او را ژوندی شه او دا به ژوندی وي تر هغې پورې چې مهدی علیه السلام وسلام او عیسی علیه السلام وسلام د مشرۍ نه خپل سر لاندې کړي او د ټولې نړۍ کفر هغه وټکوي او ختم یې کړي. د نړۍ سر درد دی ځکه نه ختمېږي د کافرو چې نړۍ د ځمکو د واک نه د هغې سر نه خوږېږي د ځمکو د واک نه هغه نه دي وارخطا نړۍ چې وارخطا ده د امت د جوړېدو نه وارخطا ده نړۍ امت ختم کړی او بېرته ورته امت جوړ شه نو د دې امت را جوړېدلو نړۍ وارخطا کړې ده چې امت خو بېرته جوړ شي هغه امت چې پرمختګ به یې کاوه ملکونه به یې نیول هغه امت چې هغوی په دنیا کې نفوذ کاوه اروپا ته را ورسېده او د روم او د پاریس دروازې وټکولې هغه امت نن بېرته را جوړ شه نو الحمدلله دغه دویمه وعده و مونږ سره د الله رب العالمین او متحققه شوې ده ثابته شوې ده دا به انشاءالله دا امت به یي او درېیمه وعده دا ده د الله رب العالمین د طرف نه مونږ سره چې هرو سلو کالو کې به دا امت الله رب العالمین یو ځل دا دین به الله رب العالمین یو ځل را تازه کوي نو دا پنځه نوي کاله تېرېږي چې اسلامي خلافت ختم شوی و او دین محرف شوی و خلکو په یو شکل او په بل شکل باندې د دین هغه اصلي تصور د لاسه ورکړی و او غیر اصیل تصور د دین یې راوړه او خلکو باندې تحمیلاو د جهاد تصور د امت نه وتلی و دا رنګه د اسلامي نظام تصور وتلی و، د اسلامي حدودو د نفاذ تصور وتلی و، اسلام کښې بلکل د سیاسي نظام تصور خلکو د لاسه ورکړی و چې اسلام به ګنې سیاسي تصور او سیاسي نظام لري، دا فکر د خلکو نه وتلی و، نو الله رب العالمین پنځه نوي کاله د دې سلو کلونو په یو په اوږدو کښې الله رب العالمین خلیفة المسلمین پیدا کړ، د هغه سره جماعت برابر کړ او هغه جماعت په واسطه باندې الله رب العالمین دا دین تجدید کړ، خلافت قایم شو او د دین نه هغه تحریفونه هم ووتل او دین کښې چې کوم څه زیات شوي وو هغه هم ترې ووتل او د دین اصلي تصور را ژوندی شو، هره برخه ژوندۍ شوله لله الحمد نو دغه درې مونږ سره د الله رب العالمین وعدې وې، لله الحمد الله مونږ سره خپلې وعدې پوره کړلې. او موږ په دې باندې شکر ادا کوو او د نړۍ مسلمانانو ته ټولو ته دغه دعوت ورکوو چې راځئ دغه وعدې چې الله رب العالمین کړې وې الله یې پوره کوي خو راځئ تاسې په خپل وجود باندې دغه وعدو کښې ځان شامل کړئ چې زمونږ او ستاسې په وجود دا وعدې پوره شي د دې امت بنیاد بېرته زمونږ او ستاسې په وجود کېښودل شي د دې دین د تازګۍ سب مونږ او تاسې وګرځو او دارنګه د اسلامي خلافت د ژوند او د احیا هغه ژوندي کوونکي او تازه کوونکي مونږ او تاسې وګرځو نو انشاءالله تعالی نړۍ چې هر څومره هلې ځلې وکړي هر څومره پورته شي او ښکته شي او زور وکړي نو دا ماته ده ذلیله ده رسوا ده او الله بیا ذلیله کوي او رسوا کوي بیا انشاءالله مننه شیخ صاحب ابو عمر او محترم نظام صاحب او اورېدونکو تاسې هم مننه تر دې دمه را سره وئ زمونږ د شننې وخت همدومره و تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو درنو اورېدونکو دا اوس زموږ د نن شپې نشرات هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پنځه نیم بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یو پلۍ څښتن تعالی مو سپارو والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو